أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب من الإيمان يحب لأخيه ما يحب لنفسه دې بابونو په خپلو کې ربط خو بالکل ظاهر دی ځکه چې په دې بابونو څلورو اړو کې د محبت خبرې شوي دي او د محبت مرتبه دي چې مصنف په دې مسله باندې څلور بابونه دي کوم ذکر دي يو باب مصنف په يولسمه صفحه اکتیس نمبر باب دی باب حب الدين الى الله عز وجل اعظمه د دین محبت د الله دوستانو محبت د رسول محبت به په دې باندې د زندګۍ لوڅه کلا وتلو نه یو خاص مرتبه ده بابونه په کور کې راوښته هر چې د دې بابونو د عنوان د کتاب سره وته اهم مضمون سره ربط د باب سابقه سره ربط مسائل د حدیث سابقه سره ربط دا هم ظاهر دی عنوان د کتاب ایمانو عام مضمون چې وو نو هغه خو ترکیب زیادت او باب سابقه کې او مسائل د باب سابقه کې امور د اسلام ذکر کېدل ایو د اسلام افضل اطعام طعام الاسلام دا امور ذکر کېدل یو دلته هم ایمان ذکر شو ان يحب لاخيه من الايمان به او محبت کې به مراتبي په خپل پرې کې زیادت راغې باب سابقه کې امور د اسلام ذکر کېدل او حدیث سابقه کې امور د اسلام ذکر کېدل په دې باب کې امور دې مان ذکر کړي د موسنی په باندې ایمان اسلام د الفاظ متفقون دي زیراتن کو بابونو د ټولو غرض مقصود هغه بیان دي د ایمان ترکیب ثابت شو زیادت ثابت شو په مرجیه باندې رد شوی او چې هغه ایمان نفس تصدیق وایي دا کوم خصال چې ذکر شوي په دې بابونو کې دې خصلتونو ته ترغیب شو یو وهم پیدا کېده چې بنیاد اسلام علی خمسن اسلام بم دا پنځو موري نو دی وی چې نه هغه خو امور ځان دي دین علاوه دا محبتونه دا حلاوتونه دا هم د ایمان نه دي د شعب ایمان تفسیر وشو دا یو قسم تفسیر بعد الاجمال هم دی په کور کې د دې بابونو ربط او به د دې بابونو د عنوان د کتاب سره ربط او د دې بابونو غرض مقصود دا واجب ته څلورو پوه شئ تاسو په دې باندې اول به څلور مهمانو بابونه په کور کې را به ذکر کړئ بیا به د څه سره عنوان د کتاب سره د هم مضمون سره د باب سابقه سره د مسائلو د باب سابقه سره به وغره ذکر کړئ داغه نرسته ترجمه الباب او د مترجم له تحقیق شروع کړئ عجیب وشلا هر څوک په دې پیږي چې حب رسول د دې مرتبه اوچته ده د حب اخنا حال لري چې د مخنه ترجمه الوالي مخکې کو کار خدای چې حب رسول مخکې کړی وي په دې پوه شولې تاسو هغه جواب ده دي چې او انتقال د عوام دی او یو د خواص دی د عوام انتقال د ادنان اعلی تکي رو رو رو رو بره ترقی کوي د خواصو انتقال چې دی تو خصوصیت نه عموم ته الله په دار کې مقبولیت راشي به بر عالم کې مقبولیت راشي به هغه مقبولیت کته نه دي عروسته کې حب رسول مخکې ک ایمان لفظ روسته ک دا د استلزاز د پاره د اخنا من الايمان دا خو او روستا حب الرسول خوبو دیو نه ترتیب بل شاته استعزازا نه ده چې وکړه او به په دې مقام کې من الايمان ذکر ک من داخل ک په دا من تبعیدیه ده تعین د مراتب ته اشاره ده او په دې دویم کې من داخل نه که حب الرسول من الايمان وي حب الرسول دا ډېر اهم دی من الايمان که من تبعیه دی او حب الرسول من الايمان کې مینه طبیعیه هم ګرځیدي شي مینه ابتداییه یې هم ګرځیدي شي حب الرسول چې د هغه منشا ایمانی علا کامل دي دې وجنا حالات حاضران هتر پریشانې دي یو سړی نه مونځ قضا شوو نو ویلی مونځ رانه قضا شو خپه پی نه یم خو خپه په دی ما چه خپه پی نه یم حالات کله ګډوډ شي نو زمنګ په ځل کې په یو بل باندې پریشانی راځي بل په تکلیف باندې موږ هیڅ فکر من نیو حال دا دی چې دا کار د ایمان کمزوري ده کچری دا شوی نو یحب ان یحب لاخی ما یحب لنفسی او دا قسم خصوصیت زمون مشران کې خاص کا شاپور شیخ کې چې یو مسلمان د تکلیف نه خبر شو د هغه رنگ بزیر شو موږ به ښه خوشحالیږو او مسلمان ته به تکلیف رسیږي هم موږ یې له سم کار یو څو خو ځای دی ما چې دا تاسو څوک د څه کوي نو ته په ځان خپکیږي نو چې دا هغه څه کې د څه کیږي نو به خوشحالیږي نو پته ولګی دا چې د دې کس د ایمان ترې کمزوري ده زموږ د ایمان کمزوري ده د دې جنا کراچۍ کې مسلمان ته تقریر دی چې دی مسلمان ظالم نه ګره ظالم فقطع دعوی القوم الذين ظلموا والحمد لله نو ته په ودر دیږي چې الله کو زده ته شمع نو زه خو خپکیږم په خپل ځان دغه مسلمان ته څنګه تکلیف هغه هر څوک چې هغه کې داخله دې نه نشته چې دې مل دې پر بل مل دې او په کوم دې کو پنجاب کې دې دا مهاجر دې کدا پاکستاني دې خو مسلمان دې او تر څنګه د هغه د قوت نه ځان وباسي چې ستاسو پیغمبر ته وی دې يحب لي اخي ما يحب لي نفسي او ته پرې ځان بېزاره کړې، د هغه په درد باندې نې دردمن، نو الله په تا څه کوي؟ هغه ورځې ما ته چا وویل چې دا زموږ ګاونډ کې دا سړی دی، دا وباسې یې دې کوټې نه. او یو کس په خوشحالي هم ظاهره کړه، سخت خپه شوم. ما چې بچي دي، ماشومان، اوس یې د ریځ نه وباسې، دا عاجزه په کومه کوټه ګوري، چېرته به ځي؟ او هغه تمالتب به خوشحالي تا څوک تا د کور نو باسي ته څومره خپې څومره پریشانې دغه شانتي اسلامي خصلتونه ځان کې مو پیدا کړو نو به الله جل شانو رحم کوي او د خوش کې سوفین جوړېدل هم نه دي پکار زمونږ ځین کې دا نقشې چې د بل زمونږ نه تپوس کیږي الله جل شانه د بل مجرم تپوس د بل نه کوي ويرم يحب لاخي ما يحب لنفسه فجامه کې په ایمانیات کې په اعتقادیات کې په اعمال کې په ټول اکرامونه کې سره سوچ تعین د مراتب بهشته پس د دې نه محبت او نمبر مرتبه دي محبت د عبدیت محبت د غلامۍ چوته وي محبت د تجارت محبت د لالچ ته او محبت د احرارو چې په ميزا کې حريت وي دې کې فرق دی محبت د غلامۍ دی نه وي د اور نه یو سړی ریږي چې محبت کوي محبت د تجارو او محبت د لالچینو د لالچو بنایي محبت د احرارو د شریفانو د وفا په بنای وي وفاداری هغه به دې دې کې نظر نه وي چیرې د دنا خدمات ضرورت سم نه پوره کیږي سیکو نه دا د شریف انسان خوی نه دی شریف انسان خوی هم دغه دی چې په اقتضا د عقل او شرع چلیږي دلائل او مترجم له ته متوجه شي دلائل کې دا ول دلیل دی په دې کې ترجمه الباب سره په بالکل ظاهر ده لا يمن احدكم حتى يحب لاخيه دا ترجمه الباب سره ده سوقم ظاهر ده نور موارد چې دی محشي ذکر کړی دی تزیه کې سند دی او متن دی سند کې تحویل بالواو دی یو ذکی د دنا کته معنی نه شوبه په ان تنقل کې بر معنی نه ده حسین معلم چې دلته په تحدید ذکر کو قال حدثنا قتاده انا نه ختمه دا د مصنفینو عادت دی یو سند نه بل سند ته انتقال کوي نو اکثر په تحویل باندې کوي مصنف کله انتقال په ځفه ځحاو کی کله انتقال پاتې کیږي چې کوم ځکه انتقال په تحویل سره درې التا حاوی کوم ځکه چې انتقال په عطف سره درې التا عطف وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا پتم ده لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې چند احادیث دي چې هغه د دین د اصول نه دي یو هغه حدیث کې دا حدیث دی دې حسلت ته ترغیب شو نفس خو رغبتونه لري څنګه به یو څوک داسې وکړي د هغې جواب دا دی چې هغه نفس او رغبتونه لري، امور غیر اختیاریو کې څوک نه دی مکلف لیکن کوم چې امور اختیاري دي واکه مکلف دی امور اختیاریه د بل حقوق ځای نه کې د خپل حقوق د پاره چې په کم شي تخه پکېږي په دې عبرو خپکېږي حب الرسول من الايمان کې ربط نشوري ترتیب د بابونو هم ذکر شوی دی غرض هم ذکر شوی دی سنات چې حدثنا ابو ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره د دې تجزیه چې ابوهرره راځي صحابي د دې وضاحت شوی دی ابو زنا چې دی عبد الله بن ذکوان عارج رین عبد الرحمن بن هرمز مولانا عبد الرحمن مینوی با پدیدی که لطیفه ویلا پدی سند امتحان نگدانو طالب پریشانو ځینې علماء چې الله باندې خصلتونه غوځولي دي طالب مې ته پوه شو ولې پریشان یې وی ته پوه سره شری چې د ابو زناد نوم لیکي او د عراج نوم هاته ته پوه کړې ساتنوم دی زمانم عبد الله دی یا ابو زنا ته خپل نوم ولیکه او زما نوم د معلوم دی ویل او یا عرج ته زما نوم کیږي دا ځنه ممتحنین ډیر خی دا مفتی نظام الدین صاحب هم خو رحین دې امتحان کې به زه هم د تکو ما نه ته پوسو کوي پاسینه وشته کې دي اپیجدیم کړي وا به د ور تیر وته ما سوال جواب د متغی تبديل کړي تقدیم تاخير شو مال دا خو نشته شوی زه پروا نشته دی هغه ترا کړل کړه ترا خو لمبري مې غوښته والذي نفسي مثل الحديث متوجه شي لا يمن احدكم حتى اكون حب اليه والي ولده دلته والد ولا ذکر شو قسم د تاکید لپاره دی د خلکو ذهن کې د خبرې کینول لپاره خانم تاسو معلوم دي د پیغمبر اسلام محبت چې دی دا محبت د جلال د تعظیم مال اتباع داسې نه چې عاشق رسول یې وانه ږیره نه برېت نه مونږ روژه نه پرتوب سمبول یې ګرځاو ږیره برېت خرواو مونږ روژه نه وي ما ته زما پیر ویلي یو به ږیره نه پرېږدي یو به پرتوب نه غوندي ها وای د نرجیا پنجابي پیر ته په دې دي کې والد او ولد ذکر شو روسته والناس اجمعین راو په دې مخکنه کې مخکنه حدیث کې د دې استاد نه دا شان چا دی ابو اليمان دا دیم حدیث چې دی یعقوب ابن ابراهیم نه او دا آدم ابن ایاس چې دا ودرېو والناس اجمعین یفهم نظر الله عمران پاک عمل وکړ او دې کې شک نشته چې په دې مرتبه کې څوک نه وي هاي کې ایمان نشته سره د عین ایمان دی اما لا يمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه پتر دغه امر باندې ایمان نه څوک نه وځي په دې رښتني کې په سر د دغه باندې د ایمان نه وتل دي او کې نشته د دې وجه دا قش دې دا قسم الفاظ دي په دې کې وتاین د مراتب کوي کله نزول د ناقص او مزره د عدم دي دا سه ایمان دی اپا دی دویم کی حقیقت کې آدم دا ته مؤمن دی دا پیغمبر خبره غرضه د والدینو خبره ده اهتمام وکړي به به دا تاسو څنګه پیژنئ دې پیژاندل یو کلیه د چوزي ویما شاید چې تاسو هم څه کړی ویلی یا بنئ اصل تاثیر د شی موارد ود تدریجی مقتضیات موانعها اصل تاثیر ود تدریجی مردار شه دا خلی اوس د ماتولو نه دي ته یو موحد عالم ته مردار شه جاهلینه ولي زید نه زید ته په ارنا خبره کوي اختلاف دی نشته اختلاف اختلاف صرف دی کې چې خپل خپل لګا ټول کی ائمه او پس نه وي خپل عمل دي کوي تبلیغیان کوي امین ذل جهر کوي مشر شیخ له ما واورېده له الله دې مغفرت نصیب کړي وی خاکم بدوحان هغه خبره به څنګه خلاف کو چې امام بخاری او مسلمین خاکم بدوحان دا د مشران اصلاح او خپل دې موږ خاور نه ډک موږ به د خبرې ته اختلاف او صرف دومره تنبیه وکړو چې دا خپل کنټرول کې حالات نازل دي نور ایمو په څه مو وایي باندې نه خو خپل ما ماته فریدم چې ستاسو هغه طرف ته جوشان دي او د مواد وای نه هغه طرف ته نه خرچه ودی حرمین کې ځنی بیوقفه حرمین امامانو پسې وی تر نه دغه بدبخت غوړي نه کوي هغه دلیل لاندې خبره ده کوي دا غیر مقلدین سره صرف په واحده مسله کې چې خپل کار ټول کوي تاسو ته نقصان دي موږ ته نقصان دي فیدا بل چر طرف ته وځي عالم بدع سره ټیل دا چې بنیادی پریشانی ده خلاف د سنت نه کوي خلاف د رسول نه کوي په بدعات کې مبتلا دي خو بهم دې حد کې خوني دي چې توهین دي دین کې د ملاحده او د زنادقه په حد کې خوني دي موږ ته خلنه هم مقابله د چا دا د ملاحده او د زنادقه بدعات کې موافقت نه کوي استاد څخه دې چې نن موږ د ویدیتي سم مناظره وکړو نه دا چې سخت سخت زین له وټلو غازی بابا له کسانو یې مزه غوړ روغ برانه شي هغه با یول باندې راته صلی الله دې دروس دې مختلف زین ته چې غټ تاریخ لیکل کیږي لیکن نن نه نه کلا کلا نن په موږ باندې تسلط د چا دی چا دا روان دی ملاحده او د زنادقه او ها دا د ترین چې په بدعات کې باندې شریکېږي عمل نه قبلي انتقال مې دلایم لایمونو کړی دی پاتې شو محبت محبت دې يو غير يقيني شی دی د انسان ضمير دی چې په یو طرف باندې مایل شي دا غي یو ځای دی سیدا ټیک دا محبت طبعی خواهشاتی شهوانی ځان لري محبت عقلي او شرعي دا ځان نه دي. محبت طبعي، خواهشاتي، شهواني او د عقلي او د شرعي په مابين کې چې مقابله راشي نو خواهشات، شهوات، طبعيات د باب کې طبیعی طریقې سره خواهشاتي طریقې سره شهوات په طریقه باندې حسینان ته نظر خو بل تر ته وی چې په دې خدما رب خپکی ما رسول خپکی زما په عقل خرابېږي زما په ارته تباکی ترجیح دې ده وسي بس دا په دغه کې داخل شو چې د د په ځکه محبت د الله او د الله د رسول دغه شانتي خپل خپلوان هغه یو خبره کوي او ته په سوچ کې الله او رسول خو دې شوی ته د پلار نه مني د الله او رسول په خلاف د بچو نه مني د الله او مني دا ترجی تا محبت د الله او رسول لور عام عرف عامه دي بازار ګرم دي ول الله او رسول خو دغه شان نه وای پتا د عرف عامه اثر نشي بلکه په تا باندې اثر چې وکړي يره الله او د الله رسول داسې وایي نو ته ترجیح دې له ورکړي حلاوت الایمان د ایمان حلاوت چې دی رباب د مخ سره په تا دی چې کله دا څه کول نو دا امور چې دا بستا تبعیات وګړي دا بستا خواهشات وګړي دا بستا د ژوندۍ لطف وګړي ترجمه الباب کې له وضاحت کوم حلاوت چې دی کله ضد د مر راځي تریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الحلوا والعسل مسلم دا روایت ذکر کړی دا ول جلد کې 378 صفحه بخاری دویم جلد حتی سایه کم تاریخ باب شرب الحلوا والعسل کله حلاوت په معنا د حسن راځي حلا پلان فی عینی پلان کې زما په سترو کې ډیر خوخ کار شو ډیر خیسته کار شو حل النساء د زنانه او زیورات کدا زنانه چې دی په دې خیسته کوي کله حلوا حلاوت چې دی مفت کې یو شی ورکول بل ده حلوان الکاهن چې دی به حلاوتونه اکثر چې په محسوسات کې راځي موضوعات کې راځي ایمان خو د محسوسات او د موضوعات نه دی باج لذات د ایمان حلاوت شو صحابي باندې گزارو شوې د فوز تورب بالکعبه ابن ملحان باندې د ایمان حلاوت چې بلال په ګرمو شګو سکروټو غورځول کېږي او احد احد نه نغلې کېږي. د ایمان حلاوت و چې سمیه او یاسر ښځه او خاوند د عمار مور پلار ټوکړې ټوکړې کېږي او هغوی ایمان نه پرېږدي. لذت العلم دې قبيله نه دي نو لذات ختميږي خو لذت العلم نه ختميږي علما حق پرسته د ځن کزن په وخت هم لذت العلم محسوس کړي محمدیار باچا صاحب د الله مغفرت نصیب کړي جلالی انسان حق پرست د په دې حد کې بیمارو چې د اندامونه بیل دي ډاکټرانو ولایي چې ډېر کوشش وکوي چې په ډاډه اوړي نه چې تاسو ته دا اندامونه اړوي ورنه د دې دې پیو دې ځینو کار په خو دې سن چې لاس یې بیل پاتې شو او بیا بیل ته ا په دا وخت کې من د ډاکټر ته زما علاج د زرو کا زکه چې طالبانو سبقونه قضا کی د لاش ما طالبانو سبقونه شروع آیا غپکم حد کیو او لذت ته علماء دا قسم لذت ډیر مخصوص کوي بیا په داخل وخت کې حق پر خودل او تاسان شي خود درس او تدریس په خودل تاسان شي دا هغه مې خدای دا ورسنګ چي دي چې روزه به راځي او زما درس قرآن باندې او دور به راځي او زه به د بخاري درس وکړم دا یو لذت یا ویل الله ورکړي دا هر چا خپل خپل ذوقي اللهم اني اصل حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني اليك آنګه چه خبریار سمبز مول کنیم شب من مول کنیم روز غیب جو نمی خرم چون چت سنجری روی بختم سیاه باد در دل اگر رود هوس ملک سنجری هم شیخ عبدالقادر جیلانی تا باچه وقت عوده پیش کرده مخدی تور شی څنګه عوده قبول کړو خدای امتحان دا چې غټان خلک او دا بد حال جوړ کړی تعالی ویزه کو او ته په سیاحت لاړ ته بدا چلو دا که څه به کې چې زمانه تاسو په ما باندې سره وروړي ها بر بیا د کسان راغلي په تاب سره شیخ زوی بیا راځي مل شیخ زوی په ما سکه هر دوه به شیخ زوی په هغه باندې دا حلاوتونه یې الله دې زموږ نصیب کړي سوق د حدیث بیان دی د حدیث نور موارد محی ذکر کړی دي تزیه د حدیث عن ابي قلابه عن انس دا ابو قلابه هم ددې قبیلې نه و چې راوی د حدیث دی دده دا لذت هم دا عجائب نه و کتاب سقاد دی محمان چې دی دده عجیبه حالات ذکر کړی دي وې ما ورته وې چې ته په څه دومره ذاکر شاکري خو داسې زخمي ګډوډې وې د دې ژبې په وجه باندې چې الله ما له دا ژبه راکړې ده او زه په ذکر کولی شم وی ماته چې ما یو خدمت دی پرېونه کې ما چوبې کوم چې ما دوشي هی ماته وی چې زما یو زوی او زما خاله به راته زما سره خدمت به کاو خدای دور دې نه راغلی چې وګوره خو چې پیدا شي خو زه ګرځیدم په یو ځای کې نو جوان به می ته لیوان خړل وې زه په پیښ ما چې دا خو د ددا زوی دی به متحد شوم چې دلته څنګه خبر ورکوم چیره زه به اوس څه کوم زه تسکین تجهیز په دې کې درې کسان راغلل هغوی پرې راښکته شو ښکل یې کړ او بیا یې خدمت شروع کړ ما ته تپوس کړی دا سړی څوک دی خو هغې راته وویل چې دا خو ابو قلابه دی شاګرد انس بن مالک رضی الله تعالی د په خپله حلاوت الایمان محسوس کړی أن يكون الله ورسوله أحب إليه صلاة من كن فيه مبدل منه قي أن يكون الله ورسوله أحب إليه ذاتنا بدل قي مبدل منه سره د مبدل نه مبتدا کوي وجد حلاوت الایمانی خبر کوي یو ترکیب داش سلاسن مبدل منه کوي او دا مجموعه د ثلاثه خبر شي ثلاثه مبتدا شي د هم کېدی شي ثلاثه اگر چې نکره ده او حکم په پیدا ورکی نکره مبتدا واقع کېدی شي چې حکم مفیدی یا ثلاثه خصال په اضافه سره تخصیص راغلی د خصال یا خصال ثلاث په توصیف سره مما سواهما په دقه دی ودرېدم وا بیړه وای دې پاکم نرام تاسو رانه رانه